ته حاصلی قل وایورته پیغمبرانه دو آیا مونږ را مدد کو رو غواړو مين دون الله د الله نه سوا ما هغه سوک لا ينفعنا چې نه بلنه مونږ ته فائدہ را کولی شي ولا یو ضررنا او نه پر خوستل مونږ ته نقصان را کولی شي غیر الله ته را مدد شوې فائدہ نشي را کوله او کو غیر الله ته را مدد شنو نش نوایو نو مونږ ته سټکر نقصان هم نشي راځو دا نه چې بابا په نوم نظر ورنه کم را مدد شونه ويم کټ برا باندې واړی نه ولا یزرنا ونرد او که چرته غیر الله ته چغو وخو نو ونرد واپس بشو علا عقابنا په خپل پوند باندې بعد از هدان الله پس داغه نه چې الله را ته هدایت کړی دی توحید او د اسلام هدایت او کو په دلایلو اوس د دې باوجود مون غیر الله ته چغه وخونو نو رد علی عقابنا دا خو به د توحید او د دین په پوند وړو وګورو نه ارتداد مون دا ویلو پنځه فتوی قران رګولی دي غایبانا د اسبابونه بالاتر غیر الله ته आवाज کول په حاجاتو کې دا سره ظلم دی گمراهی ده شرک ده کفر ده او ارتداد ده ده پینزم ارتداد ده ونرد علی قابنا بعد از حدان الله مثال به سیده ده مشرک چې الله پریدي او د الله په ځای باندې غیر الله ته چغي وي وی کلذي دغه مخکې سرلږي مونږ به واپس شو په پوندو پس د هدایت د الله نه مونږ ته د توحید کلذي او شو به په شان د هغه چا شو به په شان د هغه چا استحوت و شیاطینو چې استحوت و شیاطین رکړي رکړي دلرا شیطان فی الارض په یو صحرا بیابان کې حیران حیران پریشان لارې ته روکا کړې ده صحرا ده لار ته روکا ده په کومه لار شم په کومه نه کله داسې منډه منډه لار نه سميږي کله داسې منډه کی واپس شي کله داسې منډه کی واپس لار وطن ده معلوم لار ته روکا شي نه استحوته شیاطین اے بخاری معنا کوي استحوت هو اي ازلت هو ازلت لارې ته خطا کړي ازلت زلالت لار خطا کول لار خطا کړي دنه شیطان فل ارض په صحرا کې ته چغه وال الله ته رسیدو والا لاره پریخوا کله یو بابا له کله بل بابا له کله یو درګا له کله بل درګا له او حیران حیران پریشان یو ځای کې مهاجت نه پوره کی خو بل طرف ته له اصحابن حق پرس علما شتا یدون الى الهدى هغه توحید ترابلی توحید دعوت ورکي وتوي ایتنا زموږ دا خبره ومنه خدای نه منینو نو دغه سه حالت دی د مشرک قل ورته پیغمبر ان خد الله یقینا هدایت د الله هو الهدى هم دا هدایت ته دا د یو سوال جواب چې ولې مونږ په هدایت نیوس ځکه مشرک ځان ته په هدایت وای کنه او دا خو زه د اولیاء تعظیم کوم زه د اولیاء احترام کوم نو جواب نستا سو هدایت هدایت نه ده ان هدا الله هو الهدى دا الله غ هدایت هدایت ده ساسو هغه نه ده شرک و عمر نو مونږ ته حکم شوه دی له مسلم لرب العالمین چې مونږ اخلاص په بندګۍ کیو کو د رب العالمین د پاره رب العالمین ته غاړه کیدو خالص دی او الله بندګي کو خپل ویل نو سلام رب العالمین سمانه چې غاړه کیدو رب العالمین ته وان اقیم الصلاه حکم شوی دی مونږ ته چې مونږ غاړه کې ګو رب العالمین ته او قائم کو مونږ او وتقوه او یریګو د الله نه الله نه یریګو وهو الذی له تشرون او دا الله غزاد ته چې الله تبار جمع کېږي نو حساب بد سره بیا کوي چې توحید اخلاص اسلام درکې وکنو وهو الذی خلق السماوات والارض ولسم عقلی دلیل وهو الذی الله غزاد ته خلق السماوات پیدا کړی د اسمانونو او الارض او زمکه بالحق د پاره د اظهار د حق د حق د اظهار د پاره د چا د مخ نه ښه وی دا د چا د مخ پیدا کړی دی لولا کلمه خلقت الافلاک نه نه نه هو الذی خلق السماوات والارض بالحق زمکه اسمانونه د اظهار حق د پاره دی نه د چا د مخه و یوم یقولو او پاغ ورځ چې ووی الله کن شنو فیکون شیبا یعنی مطلب د ازمکه اسمانونه کله لوړی فنا به کی قول اهل حق وینا د الله رښتیا ده د الله دا وینا رښتیا ده د سر د فنا کنه چې قیامت بر عزیز مکه اسمانو او فنا کوي وله الملک او د الله لوا بچي یوما په دغه ورځ ينفخ فی الصور چې بوکې وو والی شي شپېلې کې باچې بد الله عالم الغیب و شهاده الله پوی دې په پټو ښکارو نو حساب کتاب بم کوي ځکه چې عالم الغیب و شهاده شي نو حساب بو کی کنه او هو الحکیم الخبیر او دا الله با حکمت او خبردار ذات هم ده و اس قال ابراهیم لابیه آزر دې زنوز دلیل نقلی په مسله د توحید عقلی دلائل ولس پیش کړو اوس دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام نه خو تفصیلی واقع بیانې چې ګور دغه د توحید مسله څنګه چې په عقل ثابت ده نو دا رنګ دا د توحید مسله د انبیو نه په نقلم ثابت انبیو دقه د الله توحید دنیا ته پیش کړي لکه ابراهيم عليه السلام پلار ته مسله کړی دا قوم ته کړی دا باچا ته کړی دا نو دینه معلومه شو چې د دعوت میدانونه کم دي ته مو وی کنه د دعوت میدان سره وګوره پلار یعنی کور نو دارن قوم معاشره نو بادشاہ نو قومی سطح او سیاست با اثر او حکام حکمرانان وایس قال ابراهیم زکه دا ملت حنیفیت ته نو ملت حنیفیت کې به دا ټولو سطح دعوتی دلته قومي او بین الاقوامی انقلاب دی که ویس قال ابراهیم کله چې ابراهیم علی السلام لی ابیه خپل پلار ته آزر هغوی نه مو آلهه جوړ کړي دي، اني بېشکه زه چې مراک، وینم تا، وقومک او ستا قوم، فی ضلال مبین، په ګمراهۍ ښکاره کې، دا کوم عمل کوئ کنه نو دا عمل د ګمراهۍ دی، نشاپوري دلته لیکلي دي، دا الفاظ ډېر سخت دي. خو یا ساته دا اولن ندی کنه سوره مریم ورپسې وګورئ نو الته مریم کې سوي نرم وی اول یا بتی یا بتی پای ستړې شونه چې ستړې شونه نه نیغه کړه وته نو شروع بسی اول نرمه مون بازي تیز مرګري ادا سخت سخت خبرې نیغيږي کنه خلکو ته نه اې لذالک دا رد شرک چې کوي دا د دیو جې کوي چې نوري ابراهیم مون خو دلی و ابراهیم علی السلام ته ملکوت السماوات والارض دلائل بر ولاندې بر ولاندې دلائل مت خو دلی نو بس دلائل وسرو نو رد شرک شروع او دا سه وسرو وایا وکذالک نوری او دویم دا ده چې د دې په ذریعه استدلال کی او رد په شرکو کی په مشرکینو د دین استدلال کی نو دا وی دلایل او علم صد پاره دوه خبرو د پاره یو خپل یقین خپل یقین او عقیده جوړ شي او دویم استدلال د بل لپاره فلما جن علیه الليل کله چې تیار شو په د باندې شپه جن جن جنین د ټول الفاظو کې جنت معنا ده صدا د پټوالی پرته فلما جن علیه الليل کله چې تیار شو په د باندې شپه را کوكبا ویلی د یو ستوره غټ ستوره چې د قوم عبادت کو ځکه د ابراهیم علی السلام قوم دوه قسمه شرک مبتلا دي یو نجوم پرستی ده او دویم عبادت دا عباد الصالحین دا دو قسمو نو کله دا سو ګوره د په بیان کې با په نجوم پرسته ردی او کله با په عباد الصالحین قوم کې دواړه شي را کوكبا ویل د یو ستوره ستوري ولید نو قال وی وی هاذا ربي دا زما رب ده دا په طریقه د استفهام ښه بعض خلک بدی نه دی پوي شوی نو دا کمزوري تفسیرونه نه دي مونږ چې علوم القرآن کې خولیو کمزوري تفسیرونه بعض دا کمزوري تفسیر روح البیان یو روح المانی دی کنه یو روح البیانی روح البیان ضعیف تفسیر دی تفسیر حسینی روح البیان داسې قسمه تفسیرونه دغه تفسیرون والا قصې لیکلې دي نعوذ بالله وی د ابراهیم علی السلام چې وکنه نو اول د توحید باندې نوذ بالله نو پوي نو وی د کیسې ول جوړ کړی دي نمرودم چې د موسی علی السلام پشان د وخت پشان امر کړو چې الکان به وجنه نو بس د پلار چې ده پیدا شونه داسې او غار سمسه کې لوی کړو یو ورځ روه چې د الله به کمی نو چې وې قتل ستوره لکه دا ولې چې پرې وتنی نه دا نه ده سپومې ولې د زدا وي هغه باندې زوال راغې بیا نور راو خدا وي بیا اخر الله تعالی الله را ته سمزانو خایا گمراه کېګم نعوذ بالله من ذلک پیغمبر پیدایشي سي موحدین هغه الله پیژني الله وت خپل معرفت پیدایشي کړي او دویم نمرود چرته په تاریخ کې نشه چې د بچو د قتل حکم کړي نو فرعون کړي او درې مدا چې ولی بل فرض ک کړي می نو ولی آزر معمولی سړی دی چې دا غزوه به وچني آزر خو د نمرود پیرو تاریخ لیکي چې ترغه پورې با نمرود روزانه سار دربار کې خپل دربار نه شروع کو سو پورې چې پیر صاحب ها پلاس رانخ کا پیر صاحب پلاس راخ او ته پټکې په سر کړه زبچه کوا نو د فیصله شروع څنګه استدلال کوي د کائناتو نه کوي او په ای باندې رد کوي دیو جنا هاذا ربي نشاپوري لیکلي هاذا ربي على سبيل الاستفهام دا على سبيل الاستفهام نه هاذا ربي منا هاذا ربي دا مطلب په طریقه د استفهام لکه ته چې پچا باندې الزام کې دا پیس کوي الزام کې الکه تسوي چې دا سړی دا سدا سره اوچت سړی دی دا پلان کې کتاب لوی کتاب دی او بیا په شورو کې د کې دا چې د کې دا دا ته ورل الزامي انداز الزام پکې تاسو دې ستورو ته خدای وای دا خدای کې دی شي تاسو ما ته دعوت راکوي چې دا ومنه نو فلما افلا قال لا احب لك دا څنګه اله شو او فنار علا استدلال په دې طریقه دی غبان الزام دی قال و ابراهيم عليه السلام هاذا ربي اي هاذا ربي آیا دا زما رب کې دی شي نه نه لم کمی زمانه لره ماضی د پار راضی کا دا اوس هغه جاهل مولا په دینه دی پوي لم نینی نسوي کاله هدایت ها نو الله هدایت اونکی ماته نو غلطه شو مانک نه معنی دا ده فلما افلا کله چې سپومه پریوت او پټ شو قال وی وی لئلم يهديني ربي ک هدایت د مخ کې نه ماته الله نه وکړي نو لا کونن من القوم الظالمين زب مز د قوم گمراهانو نوم د قسم مې ته به الہ وي خدا خدای چې الله مخ کې نه ماته هدایت فطری کړي د نبوت په ذریعہ ربی آیا دا زما رب کې دی شي هدا اکبر چې لوی دی ستاسو په خیال فلما افلت کله چې نور پریوت او را فلت یو ځل د مانس وروړ فلما افلت قال وی یا قوم زما قومه کله چې نور پریوت وی زما قومه نی بچ کزه چې بریون بیزار مما دا هغه سنه تشریکون چې تاسو الله سره شریکوي زه دا غینه بیزارم همیشه د پاره خنو چې زموږ د خدایان نه منې نو سمنه و انی وجهت وجه للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین انی وجهتو دته اظهار د عقیده وای خپل د عقیده اظهار بکې په بل رد کین خپل عقیده به خیازنه چې خپل عقیده نه خیر صرف په خلکو ردونه دا وای زما عقیده دا څه دا وایم انی وجهت نو دا اظهار د عقیده د توحید او براءت د شرک نه انی وجهت وجیا یقینا ما اخذ خپل خپل غاړه خپل غاړه گردن می اخذ للذي غزات تفطر السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه زمکه اسمانونه چې کوم ذات پیدا کړی دي نا غزات تما خپل غاړه خدا چې زمکه اسمانونه پیدا کړی دي حنیفن او کلکم په توحید و مان من المشرکین نیم د مشرکانو لړل نه نو حاجه قومه جګړه او باسو کده سره د قوم باس او جګړه شو دواړو طرفونو مناظره قال نو ورته ابراهيم عليه السلام تو حاجوني آیا تاسو ما سره باس مباحثه کوي فی الله د الله په توحید کې وقد هدان او حال لري چې الله ما ته د مخ کې نه هدایت کړی دی دلایل را ته خولی دي نو ستاب مناظره او باس باندې څه خیال چې ما بواړه وي اړم نه ولا خافو او نه یریګم ما دا غچانه تو شریکو نبی چې تاسو شریک کړی دی الله سره الله سره شریک کړی تاسو خدایان باباګانو نمیره ترخم نشته دیو له دمکی ورکول کړ کټ بدر باندې واړی خلب دې کګه کی اوسم واحد ته وای چې توحید بیانای د بابانو مالا بابا باندې ردونه مکه و خلب بدل کګه کی او بابا بدر باندې کټ واړی تباب دی کی موحد د غیر الله نه نه یریږي ولا اخاف ما تشرکون به نه یریګم دا غسنا چې تاو شریک کړی دی الله سره الا ان یشاء ربی شیئا مگر هغه چې زما رب او غواړي نه غیر تر رسي یره مې دا الله نه دا نو کو نقصان نه فرا رسی دا الله نه برا رسی الا یشاء ربی شیئا ها که زما رب الله غواړي او سنه په نقصان را کوي نه بل خبر وسع ربي توان او طاقت لري زما رب رسیدل دی زما رب کله شین هر یو شی ته علم په اعتبار د علم اغا علم وسی او محیط دی نو هغه ذات نه ير په کار ده چې هغه علم محیط لري نه هغه چې علم محیط نه لري افرات الافرات تذکرون نو ولی تاسو نصیحت نه قبلوي چې د عاجز بندگی کوي په مقابله د قادر کې قادرم پرې خره عاجز عبادت وکيف اخاف او سرنګ به يريګم زه ما دا غچان اشرکتم چې تاسو الله سره شریک کړی دي ولا تخافون او حال لا ده چې تاسو نه يريګه دا غټ ذات نه چې انکم تاسو اشرکتم بالله شرک کړی الله سره ماغه شرک لم ينزل به چې نه دی را لېګل الله په دې شرکت علیکم پتا سبحانه سلطانن س دلیل تاسو په دې شرکت دلیل نشته تاسو به دلیل شرک کوي او الله سره می شریکان جوړ کړی دي دا غټ ذات نه نه یریږي او ما په دې وړو یراوي زون ما یریږم فای الفریقین نو کوم د دې دوه ډلو نه به حق بالام لایق وي د امن او د بچاو چې دنیا آخرت کې د عذاب نه بچ په دې دوه ډلو کې کومه لایقه ده د امن چې د دنیا او د آخرت د عذاب نه بچي به کمی ان کنتم تعلمون کچره پويږي نو راشه د توخیم محاکمه ده الذين امنوا آکسان چې منل توحید ولم یلبسوا ایمانهم بظلمن او نه دې غټ کړي د خپل ایمان او توحید سره شرک نو اولای کدا کسان لهم الامن دی له امن دی وهم مهتدون دی په هدایت هم دی توحید والا چې شرک نه کړی دا د امن مستای مطلب دا چې امن پس راځي امن د الله په توحید راځي خدا دا دوا امن دی یو اجتماعي امن دی یو انفرادي امن دی انفرادي امن په توحید راځي اجتماعي امن په شریعت او نظام عدل راځي دا پکې فرق شو ٹھیک شو کنه ویری مون بقره کې څه به یو کامیاب سماج سره سیندی وي چې کم کسی نظام عدل امن او معاشي خوشحالي دا امن معاشي خوشحالي په نظام عدلی نظام عدل سره امن راشي امن پسې معاشي خوشحالي راشي نو انفرادي امن یو فرد تبع امن کله ملاويږي توحید ومني او یو قوم ته به کله امن ملاویږي چې د انفرادي توحید امن نه بعد بیا اجتماعي نظام راشي نو دغه خبره کوي لم یلبس ایمانهم بظلم نیوی ګټکړي د ایمان سره شرک دا آیات نازل شو صحابه کرامو الله دا آیات راولېګ چې ان شرک لظلم عظیم نبی علی السلام متوي هغه دا لقمان حکیم خبرم نه اورېدلې چې ان شرک لظلم عظیم مراد څه ده شرک ده دلته شرک مراد ده ظلم په معنا د شرک ده دلته نو ځکه موږ معنا وکړه ایمان راوړو او ګډه نه ک د دې ایمان سره شرک نو اولایک لهم الامن وهم مهتدون نو دا امن والا دي د دنیا او د آخرت د عذاب نه په امن شو او مهتدون او د خلق هدایت یافتم دي وتلک حجتنا تیناها ابراهیم الله وی تلک حجتنا دغه زمون دلایلو اتیناها چې ورکړی مو ابراهیم علی السلام تعالی قومي په خلاف د خپل قوم نرفع درجات من نشا پورته کو په درجو سره چاله رچو غواړو څه مطلب علم ولا ورکو ناغه بیا د الله داغا دلایلونه استدلال کوي توحید بیانې او رد شرک نو معلومه دا شو چې علم او د علم پرانا کې بیا مسله بیانول دا سد نرف او درجات درجه الله پدې بلند توحید بیان کی الله عزتمن کی توحید پری دی الله ذلیل او خوار کی ان ربک بشک استرب حکیم حکمت والا و علیم علم والا ده نرتو پښتانه وی نرتو وکنو دنیا کې به نرتو بسی پاتې شي نو کوم علماو حق پرستو نرتو وکو مسله بیان کړه نو نن دنیا کې نشته خونوي جمع دی دی شیخ القران نن په نرتو بیا دی کنه او داغه مقابله کې چې کوم بدعتیانو داغه بدعتیانو سوګنو ممناري ولی ای توحید بیان نک پټک پنرتو وینم نه یادی تاریخ به بد یادی مداهن به یادی تاریخ به غل یادی او هغه قربانه ورکړي هر څه په لوټاو کړ خدا دا چې توحید باندې حرف رانه وس دنیا نن قدر خلکو په زړونو کې محبت د خلکو په دل دماغ باندې چاپ پروت دا عجیب کاری دنیا کې کله کله داسې خلک می دنیا نه لاړ شي خدای هغه چاپ د خلکو په دل او دماغ باندې داسې ولېږي دې کنه ده دې ته الله والا خلق وای نن شیخ القرآن دنیا کې نشته خو چاپه د خلکو په دل دماغ نن شیخ کابل ګرام نشته خو هغه چې کوم نقوش زمون په دل دماغ پریخي دي نو دا میټاویدون کې نه دي داسې خلک ګمي کله کله نقوش خپل پریدي په دل او دماغ دا پس نرف او درجات من نشا دا الله دینی بیان غیرت پکی ذات مفاد شاته غورځي مسله او دین مخ کی نه الله پاک نرفع درجات من نشاء ان ربک بشک استعرب حکیم حکمت والا علیم علم والا ده ووهبنا له اسحاق و یعقوب دا دلیل نقلی اجمالی دی اخو د ابراهیم علی السلام نه تفصیلی اوس اجمالی من الانبیاء پرد د شرک یواز ابراهیم علی السلام نه د انبیوم دا مسله بیان کړي وا ووهبنا له اسحاق و یعقوب بخله ور کړو مونږ دته ابراهيم عليه السلام ته اسحاق زوی و يعقوب او يعقوب نو سه کلن هدینا د ټولو ته مونږ توفیق ورکړو د بیان د توحید ونوحن هدینا او نوح علی السلام تم توفیق ورکړو من قبل او دینه مخک ومن ذریته دور توفیق هم ورکړو نو الله نه ور توفیق هم غواړي ها دوام کوي یوازې په دې نه کېږي معاهد شوم قران درس مې کو کوم با الله نه به توفیق هم غواړي الله همت کی توفیق راکړي دا کار رانه والی ونوح هدینا من قبل او نوح علیہ السلام هدینا مونږ ول توفیق ورکړو من قبل دینه مخ ومن ذریته او بعض د اولاد د دینو علی السلام نه داوود علی السلام او سليمان علی السلام او ایوب علی السلام او یوسف علی السلام او موسی علی السلام او هارون علی السلام وکذالک هم دارنګ نزل محسنین بدل ورکوم موحدین او تا نیک کار یو کو نه نیک نامی دنیا کې پاتیش و زکریا او زکریا علی السلام یحیی علی السلام عیسی علی السلام الیاس علی السلام کلن دا ټول من الصالحین د کاملو نیکانو نو او اسماعیل علی السلام یسع علی السلام یسام دا نبی مم انبیاء بنی اسرائیل دی و یونس او یونس علیہ السلام و لوتن او لوت علیہ السلام وکلن دا ټول فضلنا مون غور کړیو عل العالمین په ټولو مخلوقاتو انبیو کنا په تمام مخلوق اوچت دی په نبوت سره اوچت ومن ابائهم بعضی د پلارانو د دین او ذریاتهم بعضی د اولاد د دین او اخوانهم بعضې د رونو د دوی نه مشتبینا هم مونږ ورکړي و غیلره د نبوت د پاره وحدینا هم توفیقم ورکړی ورته الی صراط مستقیم د لارې نیغې د انبیو بیا د چا آبا او د چا ذریت او د چا اخوان غم سری انبیا دي خو لیکن او قران نه دي ذکر کړی کنه نو د دغه انبیو بیا ګڼ کسان داسې دي چې هغه مخکې روستو سری انبیا دي هغه 1 لاک به پوره کول غواړي کنه خو هغه ذکر قران کې تفصیلی نشته نه ته اشاره ذالک هدى الله دا هدایت او توفیق د الله د يهدي به من یشا توفیق ور کوي په دې سره چاله رچ غواړي منه بادي د خپل بندگانو نه نو مسله بیان کی دا توفیق ملوش ولو اشرکو کچری دوی شرک کړي بل فرض شرک د دې مقابله کې بدترین جرم او توحید بیان کړو خو ولو اشرکو خو کو بل فرض لو د ممتنعات نه کنه ولو اشرکو کو بل فرض شرک کړي وي نو لهبتانهم برباد شوی او د دینه ما غسکانو یا عملونه چې دي کوم عمل کاو هغه عمل به ما برباد کړو شرک دونه بدتري جرم ګناه اولائک الذین دا خلق ده آتینا مل کتابا چې ورکړې ده ورته مونږه ورکړې وته مونږ کتاب ول حکم دانشمندی یا حکم پویا د کتاب پویا ونبوت او نبوت دا مل ورکړو نو فیکفر بها هاولای کو سینکار کوي بها په دې مسله دا مخکې چې توحید بیان شو صراط مستقیم بیان شو آیات توحید بیان شو نو فین یکفر کې انکارو کی د اوس خطاب نبی علی السلام د دې زمانه خلکو ته د پیغمبر د زمانه فین یکفر بها کې انکارو کی په دې مسله توحید ها اولای دا خلق مکی والا دی نه مني ځکه دا مکی صورت ته کان او دا صورت دا سورت انعام گویا کې سیندی سے وای دا اخیری نوټس ته د مکی والاو اخیری نوټس دا ول الله ورک ځکه دینه پس هجرت شروع کی نو اخیری اخیری خبره وسره کوي که دوی نه مني فیکفر بها که انکار کوي په دې مسله باندې هاولای مکی والا فقد یقینا وکلا نو مونږه تیار کړی دی به دې مسلې د پاره قومن داسې قوم لیسو بها بکافرین چې نه به بیا هغه په دې باندې انکار کوونکی دي دي نه مني بل قوم مې تیار کړي سو کیا دی مدینه والا یا دي نه مني مدینه والا مې تیار کړي او یا مراد ته تمام صحابه دي فقد وکلنا بها دی کې نه مني نو ما تیار کړی د دې مسلې د پاره قوم انداسې او قوم لیسو بها بکافری چې نه به یغي بیا انکار کوونکې د توحید نه نو معلومه دا شو چې صحابه کرام څنګه خلق دی ها صحابه چې یو ځل توحید اومنو نو لیسو بها بکافرین ابیا کافر مرتد شوی نه دي او شیعگان علیهم لعائن الله ایسوی نوذ بالله او صحابه کرام پیغمبر نه با ټول مرتد شو نوذ بالله قران اوس رښتیا ده کساسو دروغ او تاریخ قران سوی فقد وکلنا بها داس یو جماعت می تیار کړی دی صحابه لیسو بها بکافرین اب بیا د توحید نشاته کیږي نه صحابه کرام ایماندار سره د ایمان تلی خلقو صحابه اوچت خلق دی اولائک الذین ویدا خلق دی حد الله چې الله وتا هدایت کړو نو فبهداهم مقتدی د دې صحابه کرامو په هدایت پسې اقتدا وکړي اقتدی د پس اقتدا وک یا د مخکې انبیا یادای چې مخکې تذکرہ وشو نو نبی علی السلام ته وای چې دا سو انبیا دا خلق دی حد الله فبهداه مقتدی د د د دې اقتدا وکا د دې انبیو څنګه یې مسله بیان کړه دا سه بیان او یا صحابه ذکر شو کنه قوما لیسو بها بکافرین نو دویمه توجیه دا ترجمه اولائک الذین دا خلق ده حد الله چې الله وتا هدایت کړی دی نو فبی هداه مقتدی د دې په هدایت پسې اقتدا وکا صحابه پسې روان شي اقتدا به د صحابه کرام وي ناغه روایت چې اصحابي کن نجوم فبی ایهم اقتدیتم اهتدیتم اگر چې کمزور دی خو قران خوشته کنه دي کمزوري شي دا څه دی قران د صحابه کرام اتباع دا ضروری ده په بيدا هو مقتدی قل لا اسالکم علی اجر ورته پیغمبر دا مسله خو بیانوم خو په دې د نس دنیاوی لالچ غرض مینشت مسله و بیانې انبیو څنګه بیان کړي دا صحابه څنګه دین منلو څنګه مسله بیان کړي و دین بیان کړي دعوت دین اقامت دین څنګه کړی دی نو په بهدا هم مقتدی د دې په هدایت پسې به اقتدا وی اقا سبا دعوت دین اقامت دینی خدا به الله رضا د پاره نام او نمود د پاره او د دنیا د پاره او سلالچ نه قل ورته پیغمبر الله اسالکم علی اجر نو غواړم تاسو نه پدې باندې س اجر مزدوری س غواړم نه چې تاسو مال سراک ان هو نه دی دا بیان الا ذکری للعالمین مګر نصیحت دی د پاره د ټول مخلوق دا توحید مسله او قران دا د تمام مخلوق د پاره نصیحت ته نو مطلب توحید مسله او قران دا عالمی شی دی یوی کنه بعضی نه پوي بعضی نیم تبلیغی وي مړوي زمون کار عالمی دی تاسو جمعات کې ناسي خلکو ته قران خای دا عالمی کار نه دی